ریاض الصالحین شپک سوا دولسم نمبر حدیث باب دې په بیان دوا یا نمبر باب دې د ریاض الصالحین 72 نمبر باب او حدیث نمبر دې شپږ سوا دولسم اول د آیاتونو نشوروب کوي او بیا پاغه باندې احادیث وروړي باب دې په بیان د کبر او د ایجاب کې کبر لویواله غټواله تکبر او ایجاب ځان خګنل په اعتبار د علم سره په اعتبار د اصلاح سره په اعتبار د عمل سره او نور خلکو ته بد قتل دا حرام دي سپته لګي چې ته خو ځان خګنې التبختر او مرح لوی ته وی دوړ یو شعر پوش غرور سرا قتل او خلق سپګن خلص پکې خلق مجمع کې ناشته او د یو کس پکې الله به داس سپګي دی به یو کس دوس پکې الله به پر تمامي مخلوق کې سپګي وره دیا ساتي ها د چا د سپکوالي کوشش مکوي خصوصا هغه علما چاغه د دین دایان دی ستا په نس خو هغه کمزورې سړی اب بیوسی تب خپل مال او حالت ته ګوره او تب غلول علما د خلکو مخ کې سپکه مقصد به الله با هغه د تمامي مخلوق کې سپکی د چا سپکواله ونه کوي ګوره په دوو درو چابوم دومره کار کیږي چې ټول د مل خزانه په کې جمع کیږي لوی او پای کې ورنه جوړ کا او ورنه دنه نه بندوا او دا غي یو تعالی ور جوړ کا یا دو درې نو کافی دی که دا چې خلکو غوبل جوړ کړي چې چا بیا نه دا پورته کولې شي از مغرب القرآن کې ابن قتیبه د خزانو معنا کړی دا امام رازم کړی دا ها خلص پکې مېمه چې زه هټل له معتبر ما خسته ګاړې مې دي خسته لباس مې دي خسته پیزار مې دي خسته کوټي مې ده خسته بنگله مې ده خسته جیداد مې دي ها او چې غریبانان دا شنو هغه سپکه زسړیا هغه ته پزمکه نازې دی پورته نه دې ته تکبر وي غارون چې راځه سړی مو یو یو لاس یې اوچ شو لان شو تبا شو ځکه د پیغمبر خیرو وا دا وی نشم طاقت دې نه کومه په کلاس باندې خوراک نو کوم دوی تکبر نه نو په کم لاس یې کاو په کس لاس یې کاو نو الله دا غ خلاص اوچ کو لنډه دا رواه مسلمون چې کومه طریقه تا ته معلومه نه او چا د توی چې دا څه کوي ښا او ما کې با مسکینان وی جنت زید اکثر د ضعفاو دی او د غرباو دی او جهنم اکثر زید چا دی د متکبرینو او د لولو جبابرو چا پسې پنسه په پیزار پسې راخلې شي که تاسو خیال کړی کنه د پنسو لحاظ نه کوي د دین لحاظ نه کوي که موز قضا شم دا پروا نه کوي ځکه معتبر دی په خپل مال او ګاډي باندې مست دی فقض الله بينهما نو فیصله وکړه الله دا غي ترمنځ صوبه ځکه هغه ډیر غرور کې روان دی متفقن علیه نو موږ به خپل اولاد دینه منکو چې بچیا پنسه پورته کوا چې ګټې د ښکارې دی وجنه نبی علیہ الصلات والسلام ها نبی علیہ الصلات والسلام یو کس جمعه تراغه مونږه کاو او پنسه داغه د ګټو نه کته وی نبی علیہ السلام مونږ بیا وکا مونږ یو کو نو چې بیا هغه چې مونږ یو کو مونږ بیا وکا د درې پیری په نو حضرت ته وی حضرت ما ته وا چې زازما مونږ کې څه نقصان دی وستا مونږ کې نو نقصان نشتا خو ستا پنسي ستا د ګټو نه کتري دا پورته کدا نقصان دی یو هغه بادشاہ اچره دروغ نه دي خو ځکه دروغ وي خو هغه څوک د دروغ وي چې دا هغه کمزوري نو چې بادشاہ د چانه یریږي چې هغه دروغ وي او دریم کا تکبر اچاله خنه ده خو کزه که تکبر مالدار کې نو بیا مالداری خور سرشتہ نو چې غریب مشو او بیا عام متکبر مشو نو الله دې خلکو سره مینه نه کوي رواه مسلمون ازار دا ستوي لنګ ته وي د نوم نه پورته ایسا نیم بدن نه ایسا کتا تر کمزه پوری تر پو پوری قدمونو پوری دیتا ازار وي او ردای صادر نو صادر داسې مخصوص لباس دی چې د سر اوګي او سیسه د اوګو نه کته دا پټ وي زه ګوره تاسو دا صادر وی کنه سر اوګي او دا سیسه دا په پټ او لنګ د نیم بدن نحکتا تر هغه خپو پورې دې ته لنګ ویل شي دا مخصوص جامیری په بدن باندې نو دا ځکه یاد کو چې په دې دوو قسم جامو کې یو انسان بل انسان سره شریکيږي شریکيږي لکه دا خدای پوری خاصه وګوره ساده تا پوری خاصه ځان سره بل نه شریکول کړي دا رنګي دا جامی ریکتا لکه دا ازار سے پرتګور دې کې څوک شریکې سو ځان سره نه دا رنګ الله او عزت او تکبر دا زما خصوصیت ته دی کې زما سره بل څوک مشرک کوي او مې او مو انو شریک کیږي پوه شو نو ځکه دا دواړه جامع خاص په بدن پورې او خاص دارنګ دا دواړه جو الله ما پورې خاص دي رواه مسلم نقل کړي دی لري امام مسلم حضرت پیغمبر قصب دولی کې برابر شو لا صبر وکړه ځکه ځانو بس ځکه بس وکړه دې بوکې کته پورته ځان ته قتل سره منګس کړو جامع کې خستا چولوي او چې روانو ډېر په یو تکبر لباس باندې روانو اذا خسف الله به ناګهان اومان داغل الله پزمکه کې اغا الله اومان سره منګس کړو جامع قیمتي او چې روانو په یو حالت تکبر کې روانو اغا الله پزمکه اومان فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه نو دې بروان وی پس مکه کې ها تر سر قیامت پورې او دلا تر قیامت پورې بده هغه د جهنم ویخته اون رسیږي بعض وی فلانه او فلانه ټول مفسرین ځکه اکثر محدثین ذکر کوي چې دا کسو کو قارون او بېمانه ډېر په تکبر کې وروته ده کنه ځکه هغه ډیر خسته هم مو بېمانه او ډیر جامع سره منګس کړو ډیر په تکبر حالت کړو حق دې کې الله پزما قدم نه کا او لا روان دي د جهنم ویخ تر رسیدلې نه دي تر قیامت پورې به روانې ښه دومره د الله مخلوق او د الله زمکه راخه په خه نظر سره ګوري ویما او د ملویا دا پروګرام یو چته خلک راته ډیر په غرور تکبر سره رواني تر دې یو کتب فل جبارین چاغه به د جبارینو د لوی خلکو په صف کې ولیکل شي تکبرینو په صف کې به ولیکل شي فیصيبه ما اصابهم نو هغه ته به ورسیږي هغه عذاب چې رسیدل او هغه په خوانو ته غره او عذاب ته الله وی ورسیږي رواه او ترمذی وقال حدیث حسن یذهب بنفسه ایر تفع پورته کیږي وا ويتکبر تکبر بکې ځان باندې لوی غني ځان باندې لوی حسابې پوه لا اله الا الله